اوس شاری چې هم دویری دي طالبانو هم دې په جمله اسمیه باندې ویلي او اصل خطابي چې هم په کار ځابي چې په جمله فعلیه باندې ویل شوی او دا د اصل څخه عدل ولې سوی دي اصل خو هم په جمله فعلیه باندې لیکن شارع هم په جمله اسمیه باندې ذکر کړی هغه د فار بواجه د شوای ځکه جمله اسمیه د ذکر کوم پر دوام او استمرار دی دلالت دی زید قائم دا جمله اسمیه د زید مبتدا قائم ورلره خبر دی کله دا چې دی چې دا دلالت پر دوام او استمرار دی دا قیام او ذکر قائم ده یا یو وخت دا علمي قائم یو وخت دا عائد کله به څنګه کله جملې اسمیه دلالت پر دوام او پر دا دوام او هغه امرار فائدہ کی سر مو پخلاسی او کته چې دا نو دل الحمدلله چې هم د نحمد الله څخه په ور رسول راځوي دی وي یې نو ځکه عرب پر دوام او پر ثبات کې تلقته او کته دا دا وایي کله نو د شدي چې هغه جمله اسمیه دلالت پر دوام او پر ثبات باندې کوي نو دغه د دې یې څه تاسو موږ ته هیڅ خلل نه رسي خو اول موږ دا هغه ویلي چې موږ ول جمله اسمیه پر دوام او استمرار دلالت کوي سارا پیدا کی چینی موږ ول چې د پیلیه صفتون راغلي اسمیت هغه یې کوي نو که د شریک چې عدل د پیلیه او اسمیت سنې د اوله سره اسمیه کله پر دوام دلالت وکړي کله چې رکړي او کله چې یې سوتن راځوي او اسمیه هغه نو ضرور بار پر دوام باندې دلالت کوي دې په کور سره وچان جمله اسمیه باندې هم دوی ذکر بار اشکران دې ستوځي الحمد الارفر د افراد د هم د ارهام هر زمانه ما ثابت دی لله خاص خدای نو دغه یو تخصیص او دا تعمیما د دې د فهمولو ذریعه اوس معلومه ما هر فرد افراد ته هم په دې اعتبار چې الاسلام جنسي یا استغراقي هغه انحصار د ټول افراد ته هم دراوي ما او د هر حامد په پوهېږي نو په حامد دلته ذکر نه دی اوس چې جمله یې اصلاح شي نو هغه خو دلالت پر زمان نه ولري نو تعمیم د هغه نه وي هم هم وصف فانې دي د حامد د هم وفانې دي او مرول د زمانې د هم وفانې دي هغه تخصیص په مباره د الله سلامه څخه معلوم دا تخصیص تر چا پورې دی تر الله پورې دی د دې شګر مسترګې وای وای دا حمد لفظ وخت او الله لفظ چې دی هغه ذات او ذات په اولاد التقدیم تر وسط ولې د شی ویل چې الحمد لله لله الحمد ویل وی نو هغه ذات تر وسط اولادی ټول په تقدیم باید مقدم سوی وی خو جواب د شی ور دا نور کلمه الله ولو کذات او اولاد التقدیم دی او هغه حمد وصف دی او دا مقام مقام حمد دی او هغه ټول اهم عارضی تر اهم ذاتی فوق وی چې مقام تقاضا وي دلته خو د هم مقام دی تقاضا د هم مقام دی کی دا وصف چې تر ذات مشکل او دا موږ عارضی شی چې د مقام په اعتبار مهم دوه ذکر آبی مقدم کړی دی هم پر غزن الله باندې دا خلاف اوس نو ته دې هم ته تخصیص تفار غیر ولاړی وجه ذکر کړی دا اوسنی الفاظ چې ذکر شوی چې الذي جعل ذکر الانسان مظهر المعلومات په دې کې دوه غرض د مخراخي طالبان یو غرض دا دا د تخصیص حد ذکر کوي ولې هم خاص خلاف یا او ویم مطلب دا دی چې فقہی او هغه برات استحلال اشاره د څه خطبه جوړی چې هغه مشتمل پر برات استحلال باندې ته وار دا اول غلط مسله وا دا څنګه علت دې تخصیص د پاره د چې علت تخصیص خاص الحمد خاص دی لله الله څوک بوای چې هم نو تر الله پورې خاص بل چا نه راولي نه دي واندا چې الله جل چې ګرځول دي هغه نطق د انسان دا ظاهرول کی معلومات بل څوک غیر د پروردګار سره د انسان نطق مهر کې شلره ګرځولای شي وذکر دا هم تخصیص کړی دغه نور ورسې سوی چې محمود الله دی ولې الله هغه ذات دا د انسان نطقه مور ول دومات د فار هغه د اظهار اعلی ګرځولې ده اظهار په کې نطق باندې هغه دي او د تخصیص واجب او هغه دي دا عشاء الذي ويستريح وتي دي وی وی الحمدلله جعل منطق الانسان غير المعلومات وبي مر وين مر والأغا فجد كل الجيس على هذا والذي أغالا جالس كرزوله من جب الإنسان نصف الإنسان الشجر بنارا سوائي دغه من چې کن خل دا مصدری میمه دی مصدری میمه خو دې ته ویل کیږي ترجمه د مصدر ده مصدر کې مم راغلی وما ام عادی د منطق جمع په نطق تسوته هغه الله چې ګرځولې دي دا نطفه د انسان دا یې مجهر د معلومات ګرځولې مجهر د معلومات آسدا مجهرون چې هغه دا د چې هغه د طالبان یا به د اړې د غي یا به د ظرف چې او یا به ملول کې عالم چې هغه خو یې وم خیر صدا الله یوار مفسده د شوانو بسوال د فار لار اوري چې دا د مظهرون صيغه یا د اسم فاعل ده او یا د ظرف صيغه ده یا هم نسی کیږي ده وجه نسی کیږي که د اسم فاعل صيغه چې وجه دي ځکه نسی کیږي د مظهرون باره اسناد سوی دي ونصر ضمیر کی ذات سوی اگر آجی و نصر دا یا معنی دا د انسان نصر دغه مظهر دی ظاهرول او ساته دي مستق مظهر نه دی مظهر دا شخص دی معلومات لره فن مستق باندې ما ته ګور دا زما مستق نه چې دی وستق کوم دا نه مظهر مظهر د معلومات دایمه اظهار یې په واسطه د دې مطلب مطلب په خپل نه دی چې زموږ ذهنیت څنګه موجودیږي خدي سهار څه چې کومې خبرې موږ کړي دي هغه اوس ها یا انس دغه شان دی د مصر او فاق زمان او مکان هغه قرار لري ثبوت لري نو یو شی چې قرار نه لري هغه مکان کې دلی نو د څه مکان څه دی استوا وادر مغول ظرف ته هغه دا یا هغه ظهور د معلومات مشاهدان څه ویلي ویل او کدا د ظرف صيغه ثم دا اسناد مجازا صيغه د الیس ول یا نو مر ول حقيقي مر نسبت سره نسبت څه ویلي و دی وایي هغه ادا چې دولې دی مر ول نه تک د انسان مظهر المعلومات ان عادت ظهور د معلومات ونو اسناد حقيقي او پکې مو زهر راغلو تک کولم مجازن اسناد یا مکان مرول دا هغه دانو تک مکان دا هغه زور دا معلومات کولم و مجازی اسناد اسناد مجازن دی او یا را دا علی سیغه دا طالبان دی په پوسره آخر دا څه خبره شنو تست انسان عالس ولد د فار د ظهور معلومات د معلومات څخه شي مراد خیر نکتې دلته کلي دي تصوري او که تشکیلي یا د شي وایي معلومات څخه مراد طالبان هغه مقاصد دینیه او حوائج دنیویه دغه شان هغه معلومات دیني مقاصد او پاتې سو هغه دنیوي حوائج د مقاصد دینیه دي هم اعلی د ظهور نه تکلیف که حوادث دنیویه دي هم یې منو هغه حالت د دې ظهور نطق دی نو د معلومات څخه د سوري او تصویر کې اخیر حوادث یې منول دنیوي او مقاصد یې دیني جنې اخیر د هغو د ظهور حالت وکړي نطق د انسان دی د دې په شارع باندې اعتراض چې هم کوجوایه تاسو نو په هم کې مول هغه دا هم په ویل کې هغه د تخصیص وجه هم ذکر کړل هم په علا پر خاص کې خدا د صفات شي ودا علا د اوصاف یو بل صفات وجه نه مبارک او چې دا غدي مبارک چې ځولې د نصرت د انسان او نه د ظلمات یو بل څه ذکر کړه وایي صفات پر ورګار به ذکر کړه وایي داغه د پاره به بیا شګر د پوس هغه به ځای وای د انسان تر تخلیق اوس اول غټ نعمت چې هغه نو څه بیا لکه دا قران د آیات باندې خلق الانسان علمه البيان اول نعمت چې پر انسان هغه تخلیق ته تخلیق ورسته اول نعمت چې هغه مرجش بیان وما ودا چې برات استحلال ته اشاره کوي برات استحلال وایي و چې څه کوي برات استحلال له غوي معنا هم لري استلاهي معنا هم لري د غوي معنا یې دا د برات جنا معنا او د استحلال جنا معنا برات په لغت کې د فوق ته ویل کیږي دا لوړ ته ویل کیږي د مچانو اکرم په مابین کې څه مناسبت یا په بل تفسیر د دیمل او لغوي او اصطلاحي معنا په مابین څه مناسبت مناسبت یې دا د طالبانو د براعت لفظ سره اصطلاحي معنا لکه براعت چې وروالی کوي هغه خطبه چې مشتمله پر براعت استعلان دا خطبه فوق د سرګي خطبه هغه کې براعت استعلان نه کومه خطبه داتی ویل او د استهلال سره هم د دې مل ول هغه اصطلاحي معنا مناسبت ده استهلال خو اول څو تسکیو په وخت کې د تولد دا اول څو تسبی په وخت کې د تولد اشعار د دې حیات د سودی راوړي ولې چې ژوندۍ دي چې نارای وکړي یا دا اول څو د مسیل په وخت کې د رؤیت د هلال دا اشعار د جبر د میاش کراوي دا خطبه هم آدی چې دا چې جلال په شي اشعار د مقصد راوي او په یو مناسبت کې پیدا لکه اغاوان صوت سبي چې هغه مر روي مر هغه ده حیات اشعار راوي یا اول صوت مسهد مستهل در رویت سجلان اشعار راوي او دا خطبه هم وانتشار د مقاصد څخه راوړي نو په دې جملې کې دویم غرض دا و چې دا د الله صفت یې ګرځولې مراد د لار کې اشاره کړې ولې خو نه کې ذکر کړې دي نو د نطق بیان هم په دغه مرول کتاب کې یو مقصد او یا په نطق کې اشاره و منطق ته دغه مرول منطق الانسان اشاره و دی علم منطق ته په سر کې دا خبره د تشکاره کړه دا هغه ملول د غیر طریقه چې دا د وصول طریقه هغه دا ملول حق ورسن په حق ورسن باندې شي چې شي هغه ملول سره یې ځان سره سوال او په تشریحات کې طالبان دا غدري لا قیاس دی یا حجت استقرار د تمثيل طالبان دا استقرار او تمثيل نو چندون دي بس نه یې پیاس د میزان په اخر اخر موږ وایو ما قد اخر اثر دی چې د تراجی بیا اقرار او تمثيل دا على التراجی دا هم د قیاس یو د دې موږ یو نوع ده خیر موږ ولته کې مدوناتو د وصول طریقې باندې تاسو دس وي حتی اورسم دي تصورات نو قیاس استقرار نو تمثيل دي دا د تشبیهات اعتقد نو مرتا هم اغا اغا لربی د مجهولات او د اصول اغا لا را تاسار کړي حد بدراوشي مر ول چې تا تام دی ونا رسم بدراوشي چې تا تام مناقض جب پس دکو استقراب یې دکو دل به یې دکو بیا نو مجهول تفسیر شیان ورسېدل په پوهه او ويسر اسان کړي له دې انسان لره طریقا غلار طریقه خصوص وفي نزال څخه د غلار مراد دې تقیل لپاره د حسدول هل مجهولات هغه مجهول مجهولات نو بیا طالبانو غره نتیجه د پخیات یا هغه معرف دي پر سور دا مجهولات فرض یاد هغه نتایج دي وان كان كسئم اسم الله تعالى اهم في ذاته سئم دا الله اسم اهم في ذاته دي لیکن خو مقام تقاضا د دې چې جهان نه ولې مقام مقام د هم دی ذکر دا صفر ذات مخ کړی دی وجدا پسې اشوای من اله من چې دې دا مستری دي معرف عما تدبر د بیان دغه تفسیر ته وایي آیا بیان چې ته وایي هغه هغه منطق په څه ته وایي چې نطق څه ته وایي چې نو مدي ورو مدي معرب اي مظهر د معرب معنا مظهر دي مظهر وي اما دا هغه شي چې په ضمیر کې راځي په ضمیر کې کوم شی دی چې هغه منطق کې په سهري مظهر عما فی الضمیر دی ویل دا خلاص هغه د نور هغه مظهر انا دا هغه شی چې فی الضمیر چې په ځل کې اظهار کوي لابناء جنس د جنس پر ځای چې نو ویل وای نو بشوي لابناء هغه زامن لره نو ویل د نوې طالبان دا دا ما فی الضمیر چې او خلو من ول هغه دغه لرتو هغه ابنا ولرت نه وحي لکه مين زيد ما عمر اظهار د ما في الزهير لکه ني ته چور سي و کتاب روشي وانا ته ودل هغه ضرورت رپوت ستا کتاب ته ضرورت نو تی اظهار د ما في الزمير ورته وکي او ما بدل ميزان هغه اروپي راکتر په ور کې د کتاب دا غيري کني لابناء نوعه هو عجیب چې د یو چا واجه ته ولاړ ورته کوي نو چې هغه راوځي دی ورته اجرا غواړم اظهار د ما فی الضمیر یې وکړي نو هغه اجرا وځي دی به پوس که د هغې پارسه د چا دروازې ته ولاړ بیا دې پرېږدي راووتی موږ ورته دروازې ته ولاړ هغه ول چې شي غواړي غږ دې نه کاوه د شتي دی وایي چې دلته چې شي چې ولاړ دی به پوس نو خامخا به خپل حوائج اظهار و یو چا ته سړی کړی د بینه دې د ساره دې یتعاونوه چې معاونت سره وکړي او دغه او یشارکوه کثر وکړي فی مسکنه فعرس سکونت فزای او تحصیل غذائی حاصلولو کې د غذا وزیر ما غیر د هغه څه خرشي ضرورت چې تر نو دې چا چې ول ظاهر کو خدا غ ضرورت کړم هغه به در فرق او هو دا نو موقوف دي الان پر دې باندې یاري کوچ فيه کل احد الارسو صاحب خپل انډیوال ما غتی زمیر داغه تزری یو د بل حاجت پر کولای شي چې په واقع زمیر خبر نشي یا دوی به ځار ته کوي چې دا شی په کار هغه به ورتي نو فقن عمر نو نعمت وکي الله على الانسان پر انسان باندې البيان بيان اي دا غمن چې په شیش معرب ما في الزمير ففيل كما قال الله تعالى الله شوي واولها اول د نعمت ویل بعد خلق تخلق ورست اول نعمت طالبانو دا غدي او غټ نعمت دا غدي لذا لذا اول قصه خاص کړی دی دا نعمت دا صفت ذکر من اوصافه تعالی دا الله دا اوصاف څخه دا صفت مختار کړی دا خلاص قول مظهر اسم فاعل اظهار اسناد یو منطق تسوي